په چین او 2008 کې شوې ده د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 نو چې هغه الله ته ولاړو دارنګ سویا یومنیا داغه واقعات وګوري الله ته ولاړوا او جړل به جړل به دارنګ د دا سلمہ بصری روایت چې سړی واوري ولاړه بوا جړل به جړل به الله ته دا الله نه به دعاګانې غوښته اوقات په جندل غواړي دارنګ حالات په جندل غواړي او خپل تاریخ قتل غواړي د الله نه غختل غواړي او الله ورکول والا دی خو سک خیال ساتل غواړي د دعاګانو ابراهیم ابن ادهم رحم الله روانو بازار کې سخلق تیرا چا پیر شو ویا ابراهیم یا با اسحاق وسو وجدا چې موږ د الله نه دعاګانې غواړو او زموږ دعاګان نه قبليږي هغه توي زکا یو سو خبرې دي چې تاسو پاغه سره زړونه مړ شوي دي او تاسو زړونه مړ دي دا غي د وجنا تاسو دعاګان نه قبليږي ویاو دا عرفتم الله فلم تؤدوا حقه تاسو دا الله ذات په جندل خوده لیکن دا الله حق مو نه ادا کړي دا الله توحید مو نه ادا کړي دا خو ټول پیجن ان شاء الله شته دي لیکن دا الله د توحید دا الله د وحدانیت حق مو نه ادا کړي الله او پیجنا د الله وحدانیت او د الله توحید او فیجنا مشرک د ځانه م جوړو مشرک م جوړو نو الله به دعاګانې قبول کی وستاس دعاګانې ځکه نه قبليږي چې تاسو د الله حق نه ادا کړي وې دویم دا زعمتم انکم تحبون رسول الله وترکتم سنته تاسو دا ګمان کوئی چې تاسو د الله د پیغمبر سره مینا کوئی الان کې تاسو دا د الله د پیغمبر سره مینا کوئی اے تاسو د الله د پیغمبر سنت پری خو دي دي د الله د پیغمبر سنت مو پری خو دي دي نو زکه تاسو دعاګانې الله نه قبلې دارنګې وی قرأتم القرآن ولم تعملوا به تاسو قرآن خلوالی لیکن تاسو پاغه باندې عمل نه کوي نو زکه تاسو دعاګانې نه قبلېږي قرآن ولی عمل پې نه کوي الله دې مونږ کې د عمل ماده پیدا کړي او دا عهد کوي دا عهد مسما او کوي چې الله تر دې پورې چرانه سمره ګناونه شوي دي یا الله زما اوس توبه ده او زمان د نن نه بعد بیا الله چې د قران کم حکم راځي که په خادای کې راځي نو یا الله زبستا حکم هغه پورا کوم که په یا الله پرده کې راځي نو یا الله زبستا حکم پورا کوم او تاسو بیا وګورئ د الله مهربان وتا چې الله په تاسو باندې څنګه مهرباني کوي تاریخ بستا سنوم یاد ساتي او تاریخ بستا سو په نوم باندې فخر کوي تاریخ د اسلام کې بستا سنومونه داخل شي خو کچره داسې مو وکړو چې د الله په احکام باندې پابندۍ سره عمل وکړو په قران باندې وی عمل نه کوي تاسو وې زکه تاسو دعاګان نه قبليږي وی بل دا اکلتم نعمت الله فلم تؤدوا شکرها تاسو د الله نعمتونه خو خوري او د الله نعمتونو شکر نه ادا کوي د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي څومره نعمتونه دي الله اگر از ناستم یو ځای کې روجي ماته کې یو ملګرو په زوري سار کلم ویسي بنا نو ناستم پاره کې هر قسم نعمت پروت میوه وی ارسو ما دا سه قتل الله حاضر ناظر دې زما زړه دا سه وجړل ما یا الله ستا لوی لوی نعمتونه دي پمن خو مون ستا سمره باغیان یو دا الله لوی لوی نعمتونه په دې وخت کې روزو ماته کې وګوره ار سو پراتوي خلکو ته چا شکر وبا سو چا دا غي شکریا ادا کړه دارنګي هغه توي بل دا چې تاسو دعاګان نه قبليږي قلتم ان الشیطان عدوکم ولم تخالفوه تاسو خدا ویلی دی چې شیطان زمونږ دشمن دی لیکن داغه مخالفت مونږ نه کوو زکه استاد دعاګان نه قبليږي موږ د شیطان مخالفت وکړو هر ځای کې شیطان راتوي اله واده دې غړا شه دا استاد ورور واده دې ته به دې کې نه غړېږي نو دا پیرونه خوري او تاویږي تا دا ستا دعا بس قبول شي دارنګ کوی دندا نو ته غړېګا واده دې نو غړېګا دارنګ بازار ته زې نو پردو دکاندارانو سره خان دا خوشالېګا دا غینه پردې ما ته دا غي مخه ته تاويګا غلا کو زنا کو دروغ وایا غیبت کو چغلی کو دا ټول د شیطان حکمونه دی هغه تاسو تکای او بس کوی بس مونږ ته لګیا دی شیطان غیبتو کنو مونږ ناستیو پروژه کې غیبت مو شروع کړي چوغلیو کانو کوي تهمت ولګو لګوي پاک دامن انسان پاک دامن خزا تور سره وي او چې زمون وسره خپل بغض او حسد راشي پاغه د دنیا تهمتونه لګو هغه بدنامه کو بدنامي کو اس خبر بنو نه به مسلیدلی نه به گواہی نه سو او د شیطان حکمونه ټول چلیګو ستاسو دعاګانې وی قبليږي ځکه نه چې د شیطان مخالفت مونږ نه کړي وی بل دا قلتم ان الجنت حق ولم تعملوا لها تاسو دعاګانې زکه نه قبليږي چې تاسو خدا وې چې مونږه شیطان دا جنت وای چې جنت شته ده حق ده لیکن د جنت عمل مونږ کو د جنت عمل سده د الله د پیغمبر سنت باندې راتلل د الله د پیغمبر په سنت باندې خپل غم او خادي کول دارنګې د دا غیبت بهتان دارنګې د دا چغلې بے پردګۍ زنا بے حیايي د دینا ځان بچ کول دا د جنت اعمال دي نو تاسو دا نه کوي ځکه تاسو دعاګانې نه قبليږي بل ودا قلتم ان النار حق ولم تهربوا منها تاسو خدا ملي چې جن دوزخ حق دی اوشته دی لیکن تاسو د اغه د پاره چې کم نه نو داغه نه اون تختی دی او هغه اعمال مو پرې نه خودل چې پاره باندې د جهنم نه تیخته کی نو د جهنم اعمال منګه کو کو غن لګیا ورځ شپه د جهنم د الله نه فرمانه دی د جهنم اعمال شروع دی وی بل دا الله اکبر ځان ته سوچو کا چې ما په دې ټول عمر کې سوره نه فرمانه یو خلک لګ دا او کا ځان ته نو بیا به دړه نرمیږي چې واکې زه د الله سمره باغیم او سوره ما د الله نه فرمانه یو کړې خپل عیبونه مونږ ته چې کم نه نخکاری بل ته یو ګوت نیو درې ځان تراغلی هغه ته مو سوچ نه چې دا ما تراغلی دي و بل ته چې یو نیو نو ځان ته سوچو کا الله اکبر دارنګ بیا وتوي وستاسو دعاګانې ځکه نه قبليږي دفنتم موتاکم ولم تعتبروا به بها یا بهم تاسو خپل مړی آچ کم نه دفن کړو خو پای مو عبرت حاصل نکو نو تاسو دعاګانې ځکه نه قبليږي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا روزانه موږ مړی خخو ا قبر په خوا کې سیګریټ خلک سکیریږي نه چې زبدي ځکه یو ورځ زبام دی ځکه چې کم دنو خخېګم او یو ورځ به زمام دی ځکه چې کم دنو قبر کنسته شي کټ اغستې پو ګو باندې او دا الله د نافرمانی خبره کوي قبر بکنی بل د پاره او زنا او د غلطي او د د غلط کردار او د غلط خبرو چې کم دنو پاره غي نه دا ټول ناروا سيزونه دي شروع دي زمونږ دواګانې الله زکه او قبلې نه ځان بچ کده دي سيزونه نه اوقات او په جنا ارکان او په جنا آداب او په جنا نو الله به دعاګانې قبول کړي الله رب العزت د عمل توفیق مونږ ټول ته نصیب کړي دارنګې دې ځای باندې علما د تفسیر ذکر کوي چې ذکر کې نو ذکر بام په پټه پټه باندې کې دانا چې تا وړي شروع کړي او ذکر چې کینو مز هغه معصور ذکر وکې چې کوم د پیغمبر پاک نه نقل وي د پیغمبر پاک نه نقل وي او د صحابه کرامو نه نقل وي هغه څه ذکر وکې دانا چې رضانه جوړ کړي دا اول ذکر د ځانې انت الهادي انت الحق ليس العادي الا هو هو هو دا جوړ کړي او بیا ویرا شي باتی بند کړي او جمعه دروازه بند کړي دا خدای غرق کا دا طریقه چا کړوا دا صحابه وکړوا عبد الله ابن مسعود خراغله دی او هغه خلک چې کم خلک آی چې کم نه ذکر بالجار کو په جمعات کې په ګټو باندې وشتري او د جمعات زغلولې دي دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه روان دي او داسې په یو غونډي باندې ورو خطل او صحابه کرامو ذکر په زوره شروع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوي ایها الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا او خلقا پسان باندې رحم کوي تاسو حکومت غائب ذات ته چغنوي انکم دارنګ علما کرام ذکر کوي امام ابو حنیفه رحم الله مسلک داده چې رفع الصوت بالذکر بدعتن چې او سړی आवाज اوچتای په ذکر باندې نو ایدا بدعت ته بدعت امام ابو حنیفه رحم الله وی دای به شروعي او دا زمونږ نه پدې نور خاطه باندې دا کله کم نه ده دا خو سار چې پاسه کنه دی راځو کینه هی هی هی هی صد ذکر پتام لګي هی هی شروع کړي او په لوډ سپیکر باندې دا خدای والی ای خدای پوکا د پیغمبر سنت دفن کړو دا دارنګي په دې دې طرف ته چې سین طرف ته لګ داسې نور خاطه تور شي دا بل د مفتدیین واکله پاره کې چې کمنن درې ورځې کې اجتماع کیږي او پاره کې ذکرونه کیږي په زوره زوره باندې دی الله نه دی پیژندلې الله دا الله ذات نه دی پیژندل زکه د پیغمبر طریقې نه دی پیژندل دارنګ علماء کرام اجماع را نقل کوي په دې باندې لکه امام مظهری رحم الله اوای ثم اجمع العلماء على ان الذکر سرا هو الافضل دارنګ تکبیرات د تشریق شو دا اختر درز وغه دارنګ امام د پار الله اکبر دارنګ کې مقتدی سبحان الله وغیرہ وای چې کلا امام خطا شي یا تلبیه په حج کنو دا خو راغلی دي چې کم راغلی دي دا په زور وای د دین علاوه وای د علماو اجماع د په دې خبره باندې چې جهر په ذکر باندې دا بدعت په زور زور وینا په ذکر په زور زور کول دا بدعت ته اجماع ده دی وای یاره وای اجماعي مسله او حیات النبی اجماعي مسله ده دا ستاغه نه دا وای چې کوم زمونږه نظریه دا غ اجماعي ده ستاغه اجماعي ده د مشرکین او مبتدعين او زمونږه نظریه اجماعي ده د صحابه کرامو تاسو مشرکین او مبتدعين اجماع کړي دا وای خو کستا اجماع دومره خوخی نو ذکر بالجهر بیا والے کې اوله په دا کې چې کم نه په یو مقالاتو کې بل مقالاتو کې ذکر بالجار ثابت ہے ولی بیا په لوډ سپیکر باندې کې لوی بدعتي وایا اجماع اجماع سره د کار نشته خو چې کم ځای کې د پیسې ټولیږي بس هغه سره د کار اوس خدا اجماع نه مني خو چې هغه اجماع د دروغ چې کومه جوړه کړې ده چې د مړو دروازې په کولاویږي هغه مني صرف ذکر بالجار دا بدعت ده او دا اجماعی مسله ده او چې څوک ذکر بالجار کوي په زور باندې دا اجماعی بدعتي ده او د په بدعت کې شک نشته او د پسې موز نه کیږي د پسې نیت تړل تنور پسې نیت تړل لیدا د سکرو بوجای دا د پسې موز نه کیږي الله اکبر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا او دو ربکم او بلی تاسو خپل رب لنا تزروان پاجدی سرا و خفیا و پرورو بانده بیشک اللہ تعالی مینا نکی ده زیادی کونکو سرا آکسان چه آواز پا دعا کیو چه تیو چغی وی ولا تفس سیدو فی الارض بعد اسناحیا فساد مکوی پزمکه کې په شرک او کفر او بدعت سره پس د اصلاح د غزم کنا ودوه او بلای دی الله لرا خوفا دی یری سره و طمع او پومید سره الله اکبر صلی الله وانتم موقنون بالاجابه یا الله یا الله زمون یقین په خپل ځان باندې یا الله کامل کې یا الله زمون تم یا الله د مخلوق نامه پیدا کې والبلد الطيب او ذکر د مثال والبلد الطيب او اکله پاک یا خروج نباتو راوزی هغه زرغونه دغه په حکم در رب دای باندې والذي خبث او هغه هغه کله هغه زمکا خبث چې ناکاروي قران خو راځي د باران را نازلېږي لکه څنګه چې باران راځي خو چې کله باران وشي او باران وریږي نو زمکه دوه قسمه وي یو هغه چې دا الله په حکم سره خيستا خيستا غياګانې خيستا خيستا ګلونه د ګلاب دارنګې د نرګس دارنګې نور نور درام بیل شامل دا خيستا خيستا ګلونه داغه ناراضي او یو هغه زمکه چې هغه کې دا مړغونی کاریزه او دا کیکر او دا پلو سره راوځي دا سيزونه راوځي بیکاره سيزونه پکې راوځي نو باران خو په یو زمکه باندې او شو په یو شانته او شو په زمکه او چون کې زمکو کې فرقو دارنګ قران دی قران د باران ناراضي ارا نازل شوه دی چې چاته مؤمن مسلمانې زړه کې نابتی او هغه واوري نو داغه د زړه نه چې کم دی د توحید چغه راوځي او د لا اله الا الله چغه وي ا د سنتو د جناب محمد رسول الله چغه وي ا د بے حیاي ردونه کوي او ان چې کم دی د حیا طرف ته خلق راولي او چې کم خلق هغه داسي چې هغه مرض یانی بیکاری نو دا غیز تبس ا د کابل میخشی د کابل میخشی او ار سو تشنخ کاری قران نبی شرکیات ثابت لا یخرج الا نکد او ګوروي قران کې راغلي دي چې مړي امداد لرا راسي کمزای کې راغلي دي او مړي او ګوروي وګوره وای پدا کې برا شتا ستا چې وای داغه چغه ولې وا پیغمبران چغه ولې وا سوره আরাف کې راځي چې یا قومي پس د مرګ نه ولې وای یا قومي پس د مرګ نه چغه ولې وا نو دا وګوره هغه قوم د چغه ولا کړه او قوم یې اوریدل پس د مرګ نه ځکه وای دا وګوره ثابت دي کنه او دا وګوره لوی مفتی دی مفتی اعظم دی یغه د علی کلی دی لوی پلیت توایا دا مفتی دی کله قران نه شرکیات ثابت دی د کابل میخه ده کابل نه سړی می خراوسته وا نو هغه چې کم دنو شنه واخه عادت والته کندلتهونه بوس مسو کلو هغه نو عادت ده دینو هغه نه خړل بل ساړی ور په سراغه ګوره او خيارا داسې کارو کا چې د تشنه چشمه واچو او اوج بوس وتا کېدن چې هغه داسې وکړو نو بس هغه لګیا شو پاره باندې دا د کابل می خرشنه چشمه چولې دي ارزو ته د بریلیانو په شان تشنخ کاری دا شرکیات او بدعات بیا د قران نه ثابتې زړې نه کار دی الله والله داوی د توحید سره او دو ربکم تضرعا وخفیا الله والله ګورې دا بم خیال ساتي ال تعالی وی او دو ربکم دا توحید واقعا په متفرقی فاعبدو سره نو دعا مغز د عبادت ته زکه او دعو او اعبدو یو ځای راړي داسې بل دا چې کم ځای عبادت راشن هغه نه مراد دا چې چغه یو الله توحید چغه زکه دعا ول عبادت محض العبادت ماذ العباده کنه یو ملګر هغه به ماذ العباده دا هغه اصطلاح کې ماذ العباده مخ العباده یو تبلیغي ملګر هم سره غب شپ لگاو ډیر نو هغه به ماذ العباده د دعا د عبادت یا دعا او ماذ العباده نو ماذ خو چې کوي پښتو ټکه خو هغه راړه عربی کې وې داخل ک اد دعا ول عباده د اس کې راځي اد دعا مخ العباده د عبادت مغز ته ماذ نو مانسه الله ته چغو انبیاو چې او عبد الله ویل دي نو دا غي مراد دا یعنی الله ته پکار او کوي الله ته چغو وای الله اکبر اوله داوا وګوره نوح علیہ الصلوۃ والسلام ګوره پاواله توحید داوی باندې متفرقو الا وګوره نوح تا وګوره هغه د توحید چغه ولوي ته هم د توحید چغه و او دو ربکم تزرع و خفیا ته هم د توحید چغه و ها ها نوح تا وګوره نوح تا وګوره هغه سینا نو تنگ کړي سینې نو تنگ کړي نو فلا یکن فی صدر کا حرج ستا سینا دیم تنگ نشید بیان د توحید نه بلدا چګورا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بندګیو کوي د یک یو الله تعالی نشتل استاسو لپاره بل نشتل استاسو لپاره سوک حاجت روا ما سوا دی الله نه انی اخاف علیکم بشک از یریګما پتا سو باندې د عذاب در رزلوینا الوی عذاب د قیامت بدر باندې راشي الله والله قال الملأ ګورها دی واقعاتو کې به تاسو ګورئ نو آبا مشرا لیډرانو مشرانو او مالدارانو بکو لکه قال الملأ دارنګي دا ذکر کوي او دې ته اشاره کوي دی واقعاتو کې چې انبیاو بخپل مدافعات کو آی بوي یا قوم لیس بی ظلالا ولکنی رسول من رب العالمین دارنګ دې ته اشاره کوي چې خپل مقام به خود ولکنی رسول من رب العالمین خپل مقام بخې بل دا خی چې مؤمنانو موحدین لا الله نجات ورکو او کافر به الله غر کول مکذبین به الله تبا کول الله اکبر دا ګن سيزون الله ذکر کوي انبیا واقعاتو کې قال الملو او یاغه غټایټو من قومي دو قوم ددنا ان لا نراکا ګور اول تا کی سورک لک خبره کیدا غټایټو ان بشک خام خامنګا تاکید اول لا نرا کلام تاکید ثانی خام خاوین تعالی را فی تاکید ثانی ظرفیت او زلالن کې تنوین د فار تعظیم او مبین دای بیا صفت راړ پنځم تاکید مان را شو یقینا خام خام وینو منګا تعالی را په غټه گمراهی سرګند کې ته لوی گمراهی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زما استاد د طرفه د رب مخلوقات نه او بلغکم ډیوټي وخپل خای او بلغکم رسول رسوم ز تاسو ته رسالت رب پیغامات د خپل رب او خیر خوای کوم تاسو د پاره او پویم د الله تعالی طرف نه پاس باندې چې تاسو په نه پويږئ او عجبتم ان جاءکم آیا تاسو تعجب کوئ د دې خبر نه چې آیا تاسو ته ذکرون پند او نصیحت د طرفه د پروردگار تاسو نه علی رجل منکم په یو ځوان نر باندې تاسو نه رجل بهادر تاسو نه رجل کنا مساله د توحید الله والله کار د رجالو دی د نارانو دی او بدعتي چاره مسله توحید نشي بیانولې او بدعتي پنځپیره کې ده شینا بدعتي چی کنه بدعتي چنارنی بل شانتی هی هی د پنځپیره کېږي نه ځکه پنځپیریات کې چې کم ده هغه مسله ده هغه ار سوق نشي بیانولې مسله د توحید هغه کار د نرانو ده انبیا نرانو ځکه ولا الله چې کم ناسه چون کړي خلقو د الله علی الرجل منکم په یو بهادر او نر باندې تاسو نه لیون زرکم دې د پاره چې روي تاسو لاره او دې د پاره چې تاسو ځان بچی د شرکیات نه خامه چې تاسو باندې حکم کړی شي فکذبوه فانجینا ګور داخل الله چې نزجات به الله مؤمنان لور کو دای به تکذیب کو الله به تبا کول فکذبوه پس دای نسبت وک نوح علیہ الصلات والسلام ته د دروغ په ان جینا پس نجات ورکمږه لرا او هغه کسان لرا ما هو چې د سره وو فل فل کې باغ جیازو کشته کې وا اغرقنا او غرق نمږه جیاز معنی به شیخ د شاپور کولا فل فل کې جهاز بحری جهاز الله والله حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اصلی نوم باز مفسرین ذکر کړي داغه اصلی نوم یا شاکرو یا چې کم نه نو اصلی نوم چې کم نه داغه ساکانو یا بازی روایتو کې راځي عبد الغفار دا غنومو او کار به سکو نوح علیہ الصلات والسلام الله اکبر کار داو چې هغه به د ترکان توب کار کو او د مسله توحید به نه نیم سوا کال بیان کړي دا الله اکبر الله او دا مسله توحید نو علی صلوات والسلام ا ذکر کړي اول رد شرک نو علی صلوات والسلام کړو و الہ عاد دوی مواقعا او اول داوا باندې متفرع اول او بیا په دې نورو باندې ګوره مسله توحید بیان کا هو تو ګوره علیه الصلاۃ والسلام هغه مسله توحید بیان کړی دا الله اکبر هو علیه الصلاۃ والسلام مسله توحید بیان کړی دا نو پاسا تم چې کم ده مساله د توحید بیان کا او د هود علی صلوات و سلام د پلار نوم صالح او داغه د پلار نوم بیا عرف عرف خش یا عرف شد یا عرف شد دا غره ده هود بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح دا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کرازی او د سام په اولاد کې ځکه د نوح علیه صلوات و سلام سره کشته کې درې ځامن سوار شو یو حام یو سام یو یافس حام بیا د حبش او پلارو د حبش دغه اولاد کې راځي سام د ایشیا والا او یافس د روس والا خلک دا ټول د روسیانو وغیرہ دی دا دغه نسل کې دی بیا د یافس په اولاد کې هود علیه صلوات و سلام د او په اولاد کې راته د سام په اولاد کې الله اکبر و الى عاد وګرا هو تو ګرا هغه مسله د توحید ذکر کړی دا مسله توحید بیان کړی او دو ربکم تاسو دغه چغي وای او بلدا هود علی السلام سینا نه د تنگ کړي نو تو فلا یکن فی صدرک حرج سینا تنگ نه کې د بیان د توحید نه او ان دویم دا پنځم تاکید او لا نظن کا دا شپغم سو مړی را سکل کوله پښتو کې ترجمه ان خامه بشک یقینا منګ وینو تعالی را پيو لوی بیوقفتیا کې او یقینا خامخ منګ ګمان کو یقین کو پتا باندې د دروغ جنونه ته خو دروغ جنې زمون یقین نه ان لا نظن کا خامخ یقینا منګ یقین کو پتا باندې مینل کاذبین د دروغ جنونه قال یا قوم الله فلا صفا یو مدافعات بکای قال یا قوم او یا قوم زمان اشتله په ما باندې څه قسمه سرد بیا نه کرا تحت نفی واقع شوی دا تنوین للتقلیل اس قسمه سرد به د بے وقوفتیا ما کان آغا چو یا بدو آباونا چې عبادت کو آباونا پلانانو زمنګا فاتنا الله وی زمنګ د خپل اکابرینو دین پریدو دا تر اغله مونږ ته توحید او توحید د شروع کړی دی مونږه د خپل اکابرینو دین نه پریږدو وسم دا وای او خې خپل ځان تاسو سوک یی تاسو دیوبندیان یی کنه دا دا ګورا تاسو وګورئ سوره نمل آیات نمبر 46 سوره نمل ال تلګو ګورئ سوره شعراء پسې سوره نمل دا د دی بابا سمیتموها دا خوله تای خو دی دی مړه هغه کې خپل دا شی نشته دلیل په هیڅ شی نشته الله والله مزارات تتلل په دې قصد د تبرک باندې الله والله دا دې حدیث کې داخل دی او ممنوع دی چې لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد الله سورلای بنشي تړلې مگر دریو جمعهتون ته درې جمعهتون بس هغه دی دا غین علاوه مسجد حرام مسجد نبوي او مسجد اقصا دا درې جمعهتونه دا نه علاوه نور زاینو ته په قصد ثواب او تبرک باندې تلل دا ممنوع دي لکه شاه ولی الله رحم الله حجت الله البالیا کې ذکر کړي دارنګ شیخ د شاپورو ها ذکر کوي په حواله د الله معنی باندې هغه وای چې هغه دا وای چې دا خبره چې په قصد د تبرک باندې په قصد د تبرک باندې مزارات تتلل او الته کې دا عقیده لرل چې دعا قبليږي دا منی انو دي او بل دا هغه روایت را نقل کړي الله اکبر بصری عفاری ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کوئی تور ته تل دی او چې مخه لراغله دی وته چته تل یار زه کوئی تور ته لګتل ما چل ته بلر شم ګوره د موسی علی السلام برکتی ځای دی تورات ملاو شه دلته هغه توي کما ته مونډلې د دینه چې تمخ کې اوته وي نو تبه نه وي اوته ما به ته نه وي پر خو دی او بیا دا حدیث پیش کو پدې کې چې دریو جمعاتون ته سفر روا ده په نیت د برکت او ثواب باندې نور چې کم نه دروا نو هغه وی ګوره دا دوه صحابه دي او چې کله دوه صحابه کې اختلاف راشي شیخ د شاپور ذکر کوي نو بیا رستو خلکو ته اختیار دی چې د کم یو خبر اخلي ځکه ټول په هدایت باندې دي صحابه خو چې کله د دوو صحابه اتفاق راغی په یو خبره باندې نو دا د دین بیا اجماع جوړیږي او دا اجماعي مسله ده چې په نیت د تبرک او برکت باندې تلل مزارات د غیر الله ته دا مزارات ته تلل او ال تکي چې کم نه دا د ځان لپاره دعاګانې و غیره غختل او قصد د تبرک کول دا حرام دي او ممنوع دي ځکه د دیو جنا علامه ابن تیمیه فتاوی مصریه کې وای من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء فی المساجد چا چې دا خیال کو چې دعا قبرونو څخه د دعا د مساجدونو ډیره غوړه ده فقد کفرا دے کافر دے وقد اتفق ائمه المسلمین بذلک پر مسلمانانو اتفاق دے دارنګه په تفهیمات الہیه کې شاول الله رحم الله ذکر کوي کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود عازی لاجل حاجت یطلبها سما فقد اسم اسما اکبر من القتل والزنا کم یو سړی چې د اجمیر خار تلار تلو زیارتو یا د مسعود عازی سالار مسعود عزیز دغه قبر لاړ چې زبال ته دعا واړم نو د قتل او د زنا نه چې کم نن لوی ګناه کو اوس په لوی لوی علماي ځان ته لوی لوی سوي القابات په هي پاره باندې مړی دینا او چې لاړ شنو کتابونه چې ګوره پلان کی ځای ته په صبر تلم د پلان کی په مزار باندې مې د برکت دعا ځان د پاره وکړه پلان کی ته تلم د پلان کی په دربار باندې آلته مې ځان د پاره چې کم دنو فیض حاصل ک فیض د قبرو نه حاصلول او قبرونو والنا فیض غختل دا لوی پلیتی دا کشف السطور کې علامه ابن قیم رحمه الله ا مستقل او دا اجماعی مسله ده چې دا کفر او شرک ته پدې کې چا اختلاف نشته لوی لوی علما ځانته وي تر دې چې لقبونه کزو سوام نو کې دې شي چې څوک به ډېر بد وګڼي بار کې مسله هم دغه ده مسله دغه ده او چې چالي کلی دی پکا چې زره پلان کې زیارت لړم پیز می حاصل کا فیض دا عقیده د شرک دا کده لو ارسره لوی مولای د په دې باندې مرتد ګرځي کافر ګرځي دا خدای نه بس پیزونه حاصل کا او ز قبرونو والنا او دا په پته اله لګي دلته اوس پتن لګي دا اړاندا دا ډوبه دا او خکارا لبزی که خیری پته وو لګیل ته چې بیا کله قیامتي الله دې په دې خلکو رحم وکړي دا دې سره غست دی او سکه دا ټول کفریات دي او کته دا وای چې مستثنا منه مطلق جمعات ته په دې حدیث کې نو بیا خبره بس راشه چې کم ځای کې د هله او د حرمت کې اختلاف راشي نو ترجیح حرمت لوي نو قول په دې د حرمت ولې نه کې دا پکار د حرمت کول او دا علامه عینی وای د انصاف خبره دادا چې مطلق مکان مستثنا من وګرځي او ار مکان ته پنیت د تبرک او د کز د دعا قبل دو پتلل دا چې کم د منهیان غوشي او چې سوګ دا وای چې نه دا نه دوی دا به انصاف خبره ده دا به انصاف خبره ده انصاف پکار دی انصاف خبره خلکو ته وکړه امر ربي بالقسط الله اکبر اتو جادلون کړي خیر ده کینه کینه کینه اتو جادلوننی آیا تاسو باس مباسا کوي زما سره په انمونو کې چې تاسو خو دې غي لره پخپل او تاسو پلارانو نظر علی ګل الله تعالی په معبودیت دغه باندې څه قسم دلیل فانتظروا انی معکم من المنتظرین پس انتظار کوي تاسو به شک زما تاسو را د انتظار کوونکو نه و الى ثمود بل واقعا او دا اول په داوا د توحید باندې متفرع او بیا دواړو باندې و وګورا صالح علیه الصلاۃ والسلام هغه مسله د توحید بیان کړي وا الله ادم د صاد د سام په اولاد کې راځي سمو الله الله الله دیم د سام په اولاد کې راځي عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح دغه سلسله کې راځي صالح علی السلام الله اکبر و الى ثمود ګور دا ولګو ګور سمودیانو تمګه لګلو نه سبی دا عیسی صالح علی السلام اغه مسله د توحید کړهوان او دو ربکم تاسو مسله توحیدو کوي او بل دا چې هغه سینا نو تنگ کړي نو تاسو هم سینا متنګوي په بیان د توحید باندې یا الله زمون سینې تنگ مکه او بل دا چې دا هغه مخالفت چا کړو نو هغه اتباع د شیطان کړي وا تاسو دا څونه کوي چې توحید مخالفت کوي و الى ثمود اخاهم صالحا او لګل موږ سمودیان ته نسبی دی صالح علی السلام قال یا قوم او یا قوم او قوم زما او عبد الله بندګیو کی تاسو یو بندګیو کی تاسو د الله نشته تاسو لپاره ما سیوار دی الله تعالی نه بل ما نشته تاسو لپاره بل حاجت روا ما سیوار دی الله نه چا د غټی نه پیدا شي او بیا داغه نه بچیم پیدا شي بلار بوي داسې وخه مونږ لراله او داسې معجزه الا بمنو او بیا رااله او بیا داغه نه انکار وکړه قد هذه ناقۃ الله دا دا اوخه د الله تعالی اضافه تشریفی ستاسو د فارا آیتن نه خلاو دل په ضرورت پس پر دې لرا تاکل فی ارض الله چې خوراک کیدا پس مکه د الله تعالی کې ولا تمسوا بسو مرا سوی تاسو دې لرا څه قسمه تکلیف فیا خذه فیا خذکم پس او بنی وی تاسو لرا عذاب الیم عذاب دردناک وذکروا او یاد کئ اذ جالکم هر کلا چې کلی تاسو خلفا مشران پس د عادیانو نا وبواکم الله اکبر وبواکم وباد کړی وی تاسو آباد کړیو تاسو لرا پزمکه کې چې جوړول به تاسو د میدانونو من سهولیا د میدانونو دا غینا قصورا بنگله وتنهتونا او کنستل به تاسو الجبال غن لرا بیوتا هنر کونکي او نو هنر منوي او دا نعمتونه در باندې کړیو لوی نو نعمتونه در باندې کړیو دای در باندې احساناتونو ولې تاسو چې کم ده د الله اوس هغه انعامات رویو د الله د توحید مخالفت کوي فذکرو یاد کئ تاسو علی الله نعمتونه احسانات د الله او مگر زئی تاسو پزماکه کې فساد کوونکې قال الملأ غرا مخالفت چا کړو غټایټو قال الملأ یا غټایټو الذين او سوره هود کې براشي آیات نمبر 67 کې چې سویحه چغه پراله نو د باران سویحوا بازي ذکر کوي الله اکبر او د لان دینا رجفه وا زلزلہ د لان دینا په زلزلہ رااله او د پورته نه په چغه ولې شو دا عذاب پراغه الله راوستو الله دا الله بهترین میاشي او خلق نافرمانی شروع کی نو بس زلزلې راشي نو بهترین میاشتا او د برکتونو میاشتا د دیو جن پیغمبر تباکی ویلې پیغمبر چې کم دنو خیری کړی دی کنه دا ځکه خو دې روجو کې زلزلې راځي پیغمبر خیری کړي چې په چا باندې میاش د رمضان رااله او د دوره قابل ځان جوړ نه کړي ځان د بخنه قابل جوړ کینو الله دې تبا کی نو میاش د رمضاني او دای ګډیږي میاش د رمضاني شرابونه سکي میاش د رمضاني او دای چې کم در سکه نو بیا و سره دا او چې سره خو بیا لوند سوځي بیا و سره خام چې کم دنده غسي چې غس ګمبد کیږي و سره بیا الله اکبر الله دې په موږ رحم وکړي الله دې قوم ته د اصلاح سوچ نصیب کړي الله مرزیان رالن دی ځای نه وای یا قوم لقد ابلغتکم وایو ګوره هغه مړ شو بیا وته چغول وای نو اوري کنه واړه ته نه دان خبر نه چې نه دا په سو قسمه ده کنه دا نه دا د تاسف ته الله اکبر یا قوم لقد ابلغتکم نه دا د تاسف او د افسوس ته دارنګي یادا چې دا خطاب ژوندو ته چې کم پاتې شو هغه ته قومه ما ته غوړه پیغام رسولو دا تاسو خپل خپلوان چې وفات شو دا د خپل عملو باندې وفات شي دا شي مردار شوی دی خپل عملونو باندې ما پیغام رسول دی خود او خیر خوای مې کړو تاسو نو تاسو خیر خوانو سره مینه نو کوله یادا لکه اصل ترتیب سوره هود کې راشي دای وتا د دغه مخ کې ویلې دي د عذاب راتلو نه مخکې وته دا ویلو سوره هود 66 کې به اصل ترتیب یا راشي یادا چې دا چلو زا واورېدل مړو هغه واورېدل نو دا معجزه وا خو پیغمبرو نو تعالی خدای معجزه درکړه د پیغمبر د پیغمبري داوا کیسه افسوس ته بس اصل لګیای او افسوس نه دا د تاسف دای په عذاب باندې نو بلکې بلکې صالح کفار باندې تاسف کړي صالح علی السلام دا غي په کفر باندې تاسف په عذاب دا غي باندې نه افسوس چې کافر لاړل عذاب خو بیا کافر باندې لور کول پکار دي هغه باندې تاسف نه فتولى عنهم پس واړې د د دینه وقالا وی یا قوم قوم زما تحقیق سره رسول دی با تاسو ته پیغام در خپل او نصیحت کړه د خیر خوای کړه د ما تاسو لیکن تاسو مینا نه کوي د خیر خوانو سره ولوطا اذ قال لقومه متبعين د شیطانانو اتباع د شیطانانو کړوا تاسو دا سونه کوي الله مسله توي د کړوا اگر چې دلته نه ذکر خو سوره شعرا کې واقعا د لوط علی السلام غنو مقاماتو کې الله ذکر کوي سوره هود کې هجر کې شعرا کې نمل کې عنکبوت کې صفات کې تحریم کې غنو مقاماتو کې دا ذکر کوي خو سوره شعرا کې دعوت د انبیاء کرامو د توحید چې الله ذکر کوي نو فتقوا الله واطیعون سره ذکر کوي او لوط علیه الصلاۃ والسلام بازی وای مسله توحید نه وکړي صرف دغه د پلیتۍ دارت به کو لیکن دا صحیح خبر نه صحیح خبره ده چې هر پیغمبر مسله توحید کړي ده هر پیغمبر مسله د توحید کړه بل دا چې سوره شعرا کې کم طرز بیان د انبیای کرامو الله را نقل کړي نو هغه فتق الله واتیون سره را نقل کړي او هغه د لوط علی السلام سره را نقل کړي مسله توحید کړه وا الله اکبر او لوط علی السلام دا د خپل نوم دی خدا لفظ چې کم دی نو دا عجمی لفظ دی عربی نه دی دا عربی معنی خپل دغه نه ده عربی لفظ نه دی لفظ عجمی دی او د د پلار نوم هاران او داغه د پلار نوم بیا آزر الله اکبر هغه اډو چا دا کړیم نه دا تاسو لا سکوي انکم بشک تاسو خامخاراتل کوي ناری نه وتا الکانو تا شهوتن په شهوت سره من دون النساء ما سوا د من دون النساء ما سوا د زنانو نه الله دا بد فعل او سم آمد الله دې د مسلمانانو حفاظت وکي او يهود لګیا دي د دې قرول د پاره الله زنانه مو پرې خو دې او دا کوي بل انتم قوم مسرفون بلکې ای تاسو یو قوم ډیر نافرمان مسرفون زیاتی کوونکې و ما کان جواب قوم نو جواب د قوم دا نو د نو جواب د قوم دا الا ان قالو مگر دا چې ویغی اخرجوهم او با سید لرا د خپل د خپل کلینا یقینا دوی سره خلق دی یتطهرون ځان پاک پاک کوي چې تر بهای رات کې اوسم نو تا ته به دغه شوی زمړه دای را غلی دی ای را ته ځان ډیر پاکي ز جوړ کړی دی ته خپل تاریخ وګوره تا او کا هغه او کا دا او کا دا به تا ته مو دا لوط علی السلام ته مې الله اکبر او دروغ انه مناسیت طاهر دایره ځان پاک پاک ته ځان پاک پاک کې فانجیناه او دا چې کم خلک په دې بد غني دا اکثر په دې مرض کې مبتلا بیا فانجیناه پس نجات ورکومګه دلرا او اهله او هغه کور والا د دلرا الله اکبر الا امراته یا تابعدارو د دلرا الا امراته مگر خزاده دو کانت من الغابرین ود پات کړي دن ود پات پات کې دن کو نا عذاب کې الله اکبر عذاب کې هغه پاتې وا متفردا اول په دې باندې چې توحید او معنی او د توحید مسله کوي ځکه شعیب علیه السلام کړي وا او بیا دا شعیب سینا نه د تنگ کړي تاسو خپل سینا متنګوي الله اکبر او د چا چا چې د شعیب علی السلام مخالفت کړو هغه متبعين د شیطان دي اولیاء او شیطان دي ا د دې تابعداري مکوي د مسالې توحید خلاف مکوي ګنې متبعين د شیطان به وګرځي و الى مدینا او لګلو مونږه مدین ته اخاهم نسبی د شعیب علی السلام شعیب ابن میکیال ابن یشجر ابن مدین ابن ابراهیم الله اکبر قالا او هغه یا قوم یو قوم زما بندګیو کوي تاسو د الله تعالی نشته تاسو نه پاره یو حاجت روا اس قسمه حاجت روا غیره غیر د الله تعالی نه قد جاتکم تاکي سراغ له تاسو یو صاحب دلیل د طرفه د فروردگار تاسو نه فوفل کایلا بل مرز پغی کې داو یو شرک او بل داو غټ مرز پاغی کې چې هغه با طول کې کمې کاو شعیب علی السلام دا بیان کړي فاوفل کیلا پس پورا ور کوي تاسو وګی لرا ول میزان او تل لرا او مکه موي تاسو اش د خلقنا اشیاء او حقوق دا غي ولا تفسدوا فی الارض او مکه فساد مکه وي تاسو پس مکه کې پس د اصلاح د دې مکه نه شرک پکې نشته او سواله فساد کوي دارنګې نور ناروا نشته نو تاسو ولې ناروا شروع کړو دا ذالکم خیر لکم دا غره د تاسو لپاره کچری تاسو مؤمنان ولا تقعدوا بكل صراط تعدون مکه نه تاسو پارا لار باندې چیرول یروي تاسو خلق لراوه تسدون او بندوي تاسو مفسرین کرام ذکر کوي چې پلارو کې بناستو د شعیب علیه الصلاۃ والسلام قوم لارو کې بناستو او خلکو ته وی انه کذاب فلا تذهب الیه الله اکبر لکه امام قرطبی ذکر کوي او شیخ د پندای جواهر القرآن کې هم ذکر کوي او وی به چې مزه تاسو د څخه لړ نشي دا لیوانه د لیوانه او دا کار وای دا به قریشو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کو درنګ دا کار دا قریشم کو الله اکبر وان کان طائفه او کچری وی